اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه پرون مونږه د قران کریم تعریف او دغه شان د قران کریم د نازلېدو یا د هغې د زده کولو یا د ښودلو مقصد او فایده دا څیزونه بیان کړل په ننني او ورسره د هغې موضوع چې قرآن کریم کې کومه موضوع باندې بنیادی موضوع په کې صدا د کومې موضوع نه بحث کوي دا خبرې پرونو شوې اوس د دین ورستو دا خو یو مقدمه و د دین ورستو چې کوم دې سم مقاصد هغه شروع کیږي یو درې بنیادی مقاصد دي چې پاغه کې مونږه خبره کوو ا مقاصد درې سي دي یو هغه مقاصد دي چې هغه متعلق دي د ټول قران سره یعنی ټول قران کې به بنیادی کم مسائل بیانېږي بنیادی به کم مقاصد بیانېږي دا څه خو ډېر خبرې پکې راځي خو بنیادی مزامین چې کوم په ټول قران کې نو اولا د هغه ذکر دی په دویمه حصہ کې بیا دویم مقصد د بیا داوی چې هغه مقاصد چې هغه په هر صورت کې راځي په هر صورت کې راځي اول مقاصد د ټول قران سره متعلق په ټول قران کې لوی مضامین چې کوم دي و مزامین هغه به داسې وي چې هغه په ټول قران کې ځای په ځای باندې راځي تاسو مخ ته هغه بنیادی مقاصد دي لوی مزامین به وي بیا د هر صورت سره متعلق په یو و مزامین به بیا یا نه مزامین جوړیږي تقریبا ټول چې راجمه کې هغه بیا به په هر صورت کې به بیا سم مزامین به بیا هغه راځي بیا به د هر آیت سره متعلق سم مزامین وي هر آیت پر یو عنوان لاندې راځي چې یا بداوی یا بداوی هغه به راځي نو دا به په درې حصو باندې دا مقاصد مشتملي یو حصہ کې به د غلوی مزامین وي چې په ټول قران کې بیا په لګ لاندې راکوشي بیا په هر صورت سره متعلق مزامین نو بیا د هر آیت سره متعلق مزامین دا سدي د پدری طرزونو باندې په بیانې تاسو پوه شئ نو په اول صورت کې چې په ټول قران کې کم لوی مزامین بیانېږي نو دا یاد ساتي هغه سودی هغه ودی ښا هغه ودی پاغي کې اولنې شسره توحید دی ځکه چې ما تاسو ته پرونو وی چې موضوع د قران د الله تعالی وحدانیت ته د الله یو والد هغه یو توحید شو دویم نمبر وسره اثبات د رسالت ته دریم نمبر صداقت د کتاب دی چې دا قران چې دا د الله تعالی رښتونه کتاب دی دا خبره به ثابتې په دې قران کې بار بار دا غي د صداقت دلایل راځي څلورمه خبره بداوی چیرې ا د دې سره سره صداقت د کتاب دی اثبات د رسالت ته نو قیامت ته ورپسې چې اوس دغه مسلې دا بیا یو بل ممبد دی هغه د تخیمه بیا پسې د قیامت مسله غم په بنیادی مسایلو کې ده په لویو مزامینو کې ده صحیح شو څلورم دا پنځم نمبر جهاد دی شپږم نمبر انفاق دی مخکې ورستو کې شي څه خبره نه ده او ورسره یو چې کوم دی نو د ولا او د برا عقیده دوستی به د چا سره کې دشمنی به د چا سره کې د دوستۍ معیار به دي سوي د دشمنۍ معیار به دي سوي دا به درته خي نو دا و بنیادی مزامین چې کوم دي لوی مزامین هغه دغه دي چې اول توحید اثبات رسالت صداقت د کتاب قیامت جهاد انفاق ولا وبرا صحیح شو دا و بنیادی مزامین دي چې دا په ټول قران کې لوی مزامین دي او دا به ځای په ځای باندې راځي نو دا هغه بنیادی او په دې کې هر یو د بل د پاره ممد دی هر یو مضمون دا اولنې مسله خو ټول نه غټه د توحید ده چې خلک د شرک د تیارې نه راوباسي ایمان ته رابلی کنه نو هغه بنیادی مسله خو توحید ده خو د دې توحید د پاره بس دا اثبات تر رسالت بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله راوړې ده کنه د لا اله الا الله مثلا مونږ ته چا راوړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړه نو د هغه رسالت هغه رښتونواله هغه به ثابتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتون رسول له لهدا مسله صحیح ده دروغ نه وای رښتونه ده صحیح رسول ده مسله صحیح ده د الله تر طرف نه ده دغه شانتی ورسره صداقت د کتاب دی قران کې دا مسله بیانې کې د توحید کنه دی قران کې بیانې نو کتاب هم رښتونه دی او کنه دی نو دا به سره بیانې چې کتاب رښتونه دی لهدا مسله صحیح ده خدا مسله چې بیانېږي نو د دې فائدہ به سي نو قیامت ته بیان کې فائدہ به دی چې کدا مسله دې منلې و خو په قیامت کې فقط فاز صحیح شو او کدا مسله دې نه منلې نه نو بیا سره په قیامت کې بیا تبعید خچ دا مسله دې ذکر په دې باندې پوهې شوې نو دا به خلکو ته بیانې کنه بیانې به دعوت به ورکه کچر ته چا نه منله دا مسله نو بیا بسچل کې یا به جنگ کې ها بیا جهاد دی یا دا بل پر مخ کې ولا او برا را مخ کې کچا منلا دا غي سره دوستی تعلقات کچا نه منلا دا غي سره تعلقات کا خوش بایکاټ ولا او برا خکچا نه منلا نو دا غي سره بیا جنگ کې مقابله ته به نوبت راځي ا د دې مسلې د بیان د پاره به ته په هر محاذ باندې جد و جهد کې کنه دغه به چې د وجهاد په سبیل الله شي هم دغه مسلې د پاره بیا ته مالی صدقات مو باسي نو هغه به شي هغه به انفاق په سبیل الله شي نو ټوله مسله به بنیادی بیا کوم د تراجم شي بیا به دغه توحید تراشي د الله تعالی وحدانیت تبراشي نو دا و مزامین چې تاسو ته په یاد یادی توحید اثبات د رسالت صداقت د کتاب قیامت ولا وبرا جهاد انفاق فی سبیل الله و مسائل شو کنه دا و مسائل بنیادی دي ها دا په قران کې لوی مزامین دي ته لوی مزامین وي نو اولنې شی څنګه دی په دې کې ټولو نه اول بیا توحید دی توحید وای ستا اول خو پیجندلم پکار دی کنه توحید ستا وای چې توحید تعریف مونږ پیجنو نو د توحید تعریف شرح المقاصد د عقاید کتاب دی اغه دا فکر دی چې التوحید عدم اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیه وحواسها توحید څه شی دی اعتقاد عقیده ساتل دی عدم الشریک د نه شریک چې شریک نشته دی فل الوهیت په الوهیت کې د الله په الوهیت کې څوک هغه سره شریک نشته دی و خواصه او داغه په خواصو کې چې داغه سره کم لازم سيزونه دي چې الٰه بسو کې په شو دا صفت په پکې دا صفت په پکې نو په هغه صفاتو کې ور سره هم څوک نه شریکول دي ته ویل کیږي دي ته ویل کیږي توحید ورته ویل کیږي خو تفصیلا چې زمونږ استادانو په توحید بیانولو نو هغه به داسې تعریف کولو تعریف چې هغه ټول ارز په کې راشي هغه دا دی چې الاعتقاد عقیده لرل په دې خبره باندې ان الله موجود چې الله موجود دی یو لا شریک له شریک و سره نشته فی ذاته په ذات کی ولا فی صفاته ان په صفاتو کې ولا فی حقوقه المختصه به او نه د هغه په هغه حقوق کې چې هغه پورې خاص دي دا درې خبرې شي الله موجود دی شریک و سره نشته دی اوس چې شریک نشته دی نو په ذات کې و سره نشته دی صحیح شو په ذات کې د الله سره شریک نشته دا په پیژنې تاسو په صفاتو کې اوس د الله تعالی علم دی عالم الغیب الله تعالی دی عقیده لرل چې الله تعالی موجود دی اول خدا خبره ده بعض خلک چې هغه د الله د وجود نه انکار کوي هغه دهریان دي نو یو خدا عقیده ده پتو توحید کې دویمه خبره دار چې الله تعالی سره په ذات کې څوک شریک نشته ده د فلاسفه د یونان چې کوم دغه رنګي مجوس چې کوم غي بد الله سره په ذات کې شریکان منل دغه رنګي ورسره د الله په صفاتو کې د الله تعالی قدرت کامله دی هغه کې څوک شریک نشته دی الله سره هغه شان قدرت د چاشته د الله علم چې د هغه د علم په شان علم د چاشته نشته دی دا زموږ عقیده ده دغه رنګ ور سره دا شو چې ولا فی حقوقه المختصه به د الله تعالی حقوق دی بیا په بندګانو باندې عبادت دی پوجوي یواز د الله عبادت کول د الله نه غیر د بل چا عبادت نه کول مالی بدنی دغه رنګي حکمی قانونی دا درې واړه د الله تعالی په بنده باندې حق دي چې ته به زما عبادت کې د بل چا باندې کې په بدن باندې با خدمات لګي مال که زکات وباسي نظر ورکی زما په نوم به ورکی د بل چا په نوم به نه ورکی دغه رنګي قانون منی اطاعت لذاته د کوم قانون کې هغه بل چا کې زما د قانون دی کده بل چا به نه کی چې دا عقیده لري نو دا عقیده رسره ایت توحید ویل کی دې ته توحید ویل کیږي دغه توحید دی د دې په مقابل کې بیا شرک دی څه شی دی شرک دی شرک په لغت کې ویل کیږي سشتا برخه برخه و اشراک ویل کیږي برخه ور کول اشراک ویل کیږي سشتا برخه ور کول چاته یو حصہ ور کول قران کریم کې په خپلم دغه شرک په دې مانو سر راغلی دی لکه سوره انعام کې راځي و ان یکم میتتن فهم فیه شرکا په لغوي معنی سره دی کچرتا دی کې دی مشرکان مکه کې به مردار او شو مردار زناور به مړ شو مړ به پیدا شو د فهم فيه شرکا دی بیا پاره کې ټول شریک وو یعنی ټول به پکې برخه وي بیره د ټول خروخزه سړی ځکه دا ټول د پاره جایز دی کنه نو دا داغه یقیده وا به هر حال خو دې دا کې څه دی دغه په معنا د سره دی په معنا د برخه سره دی شرک په لغت کې ستوي لیکيږي برخه ته ویل کیږي په اصطلاح کې اشراق ویل کیږي هم د کراواله د الله سره یا په ذات کې څوک شریکول یا په صفاتو کې څوک شریکول یا په حقوق د الله تعالی کې څوک شریکول دا درې واړه چې دي کنه په دې کې چې هر یو وکي هغه سړی ته وسوي لکېږي مشرک دا هغه کار ته وسوي لکېږي شرک په ورته ویل کېږي تاسو په خبره پوه شئ کنه شرک په ورته ویل کېږي نو دا د توحید تعریف شو دا د شرک تعریف شو ځکه دا مسله لګه اوس واضحه کو چې توحید څه ته ویل کیږي ځکه دا اولنې مقصد دی کنه تر ټولو نه اهم مقاصد کې اهم مقصد چې کوم دغه توحید دی د شرک په باره کې قران کریم ډیر تفصیل د توحید د مسلې د ټولو نه ډیر تفصیل بیانې نو مقابل کې شرک دی نو د شرک هم ورسره ډیر تفصیل بیانې په شرک کله رد کړي کله د شرک قباحت بیانې کله د شرک چې کوم دی د مشرکینو بد اخلاق بد اوصاف بد اعمال بیانې زواجر وته ور کوي کله مشرکینو ته دمکې ور کوي د دنیایي عذابونو کله د اخروی عذابونو کله د مشرکین قصې بیانې فلانی قوم شرک کړو داسې می تبا کړ فلانی قوم شرک کړو داسې می تبا کړ قران کریم د دین ډک دی د شرک د تفصيلات نه قران کریم ډک دی او ډیر زیات پکې په تفصیل سره راغلي دي البته داغي خلاصه فسلورو کلیات کې علما وایي سو کې سلور کلیات کلی قاعده قران کې دي چې د شرک بنیاد پاغي باندې وباسي په څلورو کلیاتو کې قران کریم دا غي خلاصه را جمع کړی دا نور خو ډیر دي کنه تفصیل ډیر دی او په څلورو کلیاتو کې خلاصه را جمع کړی دا نور تقریبا په 161 پیری چې کوم دنه د شرک رد بیان شوی دی په قران کریم کې خو خلاصه په څلورو کلیاتو کې دا اول سوره النساء پنځمه سپاره سوره النساء کې 48 نمبر آیات ته تسلوي ختم آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یشرک بالله دا ان الله لا یغفر ان یشرک بینا ومن یشرک بالله هغه څوک چې شریک جوړ کړي د الله سره ها نور پسې سوی فقد افترا اسما عظیما نو یقینا د په الله باندې ډیر لوی ګنا په دروغ او تاړو چې دا د الله تر طرفه دی د مشرکین بچ کله کار کو شرک په کو ودا مونږ ته د الله حکم دی فقد افترا اسما عظیما د ځان نډیر لوی دروغ جوړ کړل او الله ته داغه نسبت وکړو نو دلته کی په مشرک باندې یو فتوا ولګیدا څه فتوا ده ان المشرک مفترن مفترین چې مشرک دروغ جوړونکي دی ښا مشرک څه دی د ځان نه دروغ جنوم دی په بل چا دروغ تړونکي دی په الله تعالی باندې دروغ تړونکي دی ښا مفتر دی ته ویل کیږي مفتر افترا افترا دا افترا ویل کیږي د دروغ جوړول په دروغ په چا پورې ورتړل چې دا فلانی ویل دی وغه نه ویلی خج دویمه قاعده په دې سورته نساء کې یو سل شپاړسم آیات 116 نمبر آیات کې ګورئ الته ورته وی چې دا ضلال بعید دی دا دومره لوی لوی گمراهی ده چې د حق نډیر لری ده د حق نډیر لری ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ها او باسو ان الله یقینا الله تعالی لا یغفر بخنه نه کوي ان د دې خبرې یو شرک به چې هغه پوری شرک کړی شي هغه پوری د شرک کولو بخنه نشته د الله تر طرف نه ولی و مې اوس پتو لګي و مې یشرک بالله هغه څوک چې شریک جوړ کی الله تعالی سره برخمن جوړ کی الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا دې گمراه شه په گمراهی لری سره د حق نه دلته کې مشرک ته وی چې دا ضال له گمراه دی خو څنګه گمراه دی گمراه دی په گمراهی لري سره د حق نه حق تر دې دراتلو ته چانس بغیر د دین چې شرک نه توبه و نه باسي د دین بغیر د حق ته د حق سره اړه واسطه نشته نو دای دوی مفاتوه شوه دریمه فتوی وګورئ سورته مائده نساء پسې شاته بل سورته شروع کیږي مائده شپږمه سپاره کې 73 نمبر آیات 3 او یایم آیات ته التوی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه رست راضي انه من يشرك بالله يقينا غسوك چې شریک جوړ کی د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه صحیح شو کنه یقینا الله تعالی حرام کړی دی پاغه باندې جنت و مأواه النار او ځای دا غسه دی اور دی بس دا یو له بیان کا چې هر څوک وی چې شرک وکړو جنت حرام جنت بند شو ها سلورما فتوا سلورما فتوا چې په دغه کې بیانېږي په دې په دې شرک سبارا کې سورته حج سورته حج چې ده ول سم سپارا کې ده ها سورته حج ول سم سپارا کې ده یو دیر سمات ده هغه ځای کې دغه لګي پتو لګي څنګه التوي ومن یشرک بالله هغه څوک چې شریک جوړ کړي الله تعالی سره فکانما خر من السماء نو لکه چې دې را پریوت د اسمان نه فتخطفه الطير نو او تختول د مارغانو ها د اسمان نه را پریوتو یو قدم رغټ دغه شو لکه توحید د اسمان نه دې را پریوت لاندې د شرک مکه تا نو ټوکړي ټوکړي بشي نو چې ټوکړي ټوکړي شنو بیا هم په ځای پاتې نشو فتختفه الطير او تختول دې مارغان او مارغان مار لور د غوخ یو ډکی یوړل او تهوی به الريح یا او غرزول دې هوا فی مکان صحیح په غزای لری کې لری او کاندې ته کوم دنه سکړو اوړو هواګانو د غوخو ټکړي او سی اوړل او ورک شو بالکل ختم شو ها نیست او نابود شي سړی کنه نیست او نابود دای د شرک هغه قباحت د شرک هغه بدی چې کوم د هغه بیان کړه او په دې ټولو کې کتا سو ګورئ نو لفظ د من راغله دی اول کې ومن یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما په دې بل کې وګورئ ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا په دې بل کې وای انه من یشرک بالله فقد فقد حرم الله علیه الجنه په دې کې وای ومن یشرک بالله من من من من په ټولو کې راغی څه مطلب اشاره دی خبر طرف ته چې هر څوک وی من او ما د عموم د پار راځي چې هر څوک وی نو که هر څوک چې خو شرک وکړو کنه بیا د معاف کېدو قابل نه دی دا د شرک هغه قباحت او بدی چې کوم دنو هغه په سلورو کلیاتو کې دته په من من سره بیان کړي ګوره دا خبره بنیادی خبره دې زدای چې د شرک په باره کې دغه نشته اجازه نشته اوس شرک بیا په دوه قسمه دی یو ته شرک اکبر وای او یو ته شرک اصغر وای شرک اکبر ته شرک کبیر او شرک عظیم وای امام راغب په خپل کتاب مفردات کې دا راغستی دي هغه وای شرک ویل کیږي الله تعالی ته شریک ثابتول شرک اکبر دی ته وی چې الله سره یو څوک برخمن جوړول په ذات صفات یا حقوق کې دغه ته شرک اکبر وای یو شرک اصغر دی هغه وای شرک اصغر څه ته ویل کیږي مراعات غیر الله د الله تعالی نه غیر د بل چا خیال ساتل پس کی په بعض امور کې عبادت کې کې د الله لپاره نو خیال دیو کې چیرې پلانې مول ته هم ناست نه څه وو ګوري چې یارا څنګه خساړې خو شو کنه سړې په نقل ولاړو وای بل کس راغی چې لکه دا ګوره زموږ جماعت کې دا سړی په نفل ولاړ دی سمرا نیک سړی دی کنه دی غریب ټینګ نشو هغه یو کړو روزه مې هم دا دوا جونه مې کړی په موږ کې غاګو کوي دا څه کله چې دا کار وشي کنه دا سیدا مراعات غیر الله دا شرک اکبر نه دی خو شرک اصغر دی ریا, ریا کول کنه دا شرک اصغر دی مراعات غیر الله نو چې د الله تعالی سره غیر الله په عبادت کې دا غیم خیال وساتي په بعضی امور کې دا غیم خیال وساتي نو دې ته بیا شرک اصغر چې کوم دنو هغه ویل کیږي دا دوه قسمه شرک ته بیا دا شرک اکبر چې موږ خو بر دې بحث کوو شرک اصغر هغه خو معلومه خبره په حدیثو کې ډېر وعیدونه راغلي قران کې راغلي یا براش خو د شرک اکبر چونکه د توحید مسله ده نو د شرک اکبر مسله یاد کړئ چې شرک اکبر بیا په دوه قسمه دي په څو قسمه دي اول په دوه قسمه دي دا به قسمونه جوړيږي یو قسم دی شرک اعتقادي څه ته ویل کیږي یو ته ویل کیږي شرک فعلی دا زموږ د استادانو تقسیم دی ګوره دې کې به مختلف تقسیمات تاسو ته راځي بعض کسان به تاسو ته وایي چې شرک فی ذات ته شرک فی الاسماء و صفات ته شرک فی الربوبیت ته او شرک فی الالوهیت ته صحیح ده دا خبرم صحیح ده دې کې څه فرق نشته دی خو دې استادانو دا تقسیم کړی چې یو شرک اعتقادي دی د عقیده شرک یو شرک فعلی دی د عمل د کار شرک خو دې دواړه شرک اکبر ها را بشي دا دواړه د شرک اکبر خبره ده شرک عملی کله شرک اصغر تم وي ریا تم وي خورل ځکه مونږه هغه نه باس نه کوو مونږ چې کم شرک یادو دي ځکه نو هغه شرک فعلی دی او د شرک اکبر په اقسام کې دی ها د شرک اکبر د شرک اکبر په څو قسمه شو په دوه قسمه یو اعتقادي یو فعلی بیا دا شرک اعتقادي چې دی عقیدوي شرک نو دا بیا په سالور قسمه ده په څو قسمه په سالور غټ قسمونه ده دي یو ته ویل کیږي شرک په علم اوس ترال یو ته ویل کیږي شرک په تصرف یو ته ویل کیږي شرک په دعا او یو ته ویل کیږي شرک په عبادت سلور قسمه شرک شخه شرک فی العلم د الله تعالی سره داغه په علم کې څوک شریک ول الله عالم الغیب دی کنه څوک را پاسي چې عالم الغیب فلانه مولوی سے بوم دی فلانه ساحر او جادوګر هم دی فلانه بابا هم دی دا د عالم الغیب داوو کی دا شرک ته د الله تعالی په علم کې دا شرک اعتقادي دی او شرک اکبر دی صحیح شو دغه رنګ الله تعالی عالم الغیب هم دی خو عالم بما کان و بما یکون مخکې چې ستیر شو دی الله پاغه عالم دی سچ به مستقبل کې کیږي یا اوس کیږي پاغه باندې الله تعالی عالم دی کنه اوس یو سړی را پاسي ما تم وې د ما کان او د ما یکون علم شته بس دا سړی لاړ غرق شو پوه شو کنه دا مشرک پوه شو دي ته ویل کیږي د شرک په علم یو شرک په تصرف ته د الله تعالی سره د هغه په کارونو او په قدرتونو کې څوک شریکول باران څوک وری الله تعالی خلق څوک مړه کوي الله تعالی خلق څوک را ژوند کوي الله تعالی خلق څوک بیماری الله تعالی خلق څوک جوړي الله تعالی دا ټول کارونه الله کوي کنه څوک را پاسي دغه تصرفات کې د الله تعالی سره بل څوک شریک دي ته شرک په تصرف وي دې سره یو د شرک فل عبادت عبادت مونږ د چا کو د الله تعالی څوک را پاسي د غیر الله د عبادت قائل شي یا وکی یا دا شرک فی العبادت شرک فی الدعاء دعا مدد ما فوق الاسباب مونږ د چا نه غواړو د الله نه غواړو د الله نه ما تحت د چا نه غواړو څوک را پاسي دا عقیده ولري دا بسي د بشرک فی الدعاء نو سلور قسم شرک شو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العبادت دا سی پختو کی وایا په علم کې د الله سره څوک شریک ول په تصرف په کارونو کې د الله سره د الله په قدرتونو کې د الله سره څوک شریک ول د الله سره په عبادت کې څوک شریک ول او د الله تعالی سره په دعا په دعا کې څوک شریک ول دا څلور قسمه شرک دې ته شرک اعتقادي ویل کی ها دا په قران کې ډیر راځي نو په دې وجه باندې دا بنیادی مسله ده ها اوس دا شرک اعتقادي چې ده دا شرک فی العلم دا اول قسم چې کوم راغی شرک فی العلم نو قران کریم با ترغیب ورکی څه طرف ته توحید فی العلم طرف ته چې الله تعالی په خپل علم کې چې د الله کوم صفت دی چې عالم الغیب دی یو الله تعالی کوم صفت دی چې عالم بما کان او بما یکون دی علم محیط دی چې شوی دی او سبکی کې دا غټول باندې عالم دی په دې علم کې د الله سره څوک شریک نشته لري قران به دا ترغیب دا دعوت کوي صحیح شو او په دې باندې برت کې چې د الله نه بغیر بل څوک عالم الغیب شته نشته دی الله نه بغیر بل څوک عالم الغیب نشته دی په دې مسله باندې برک دی قران کریم ها اوس قران کریم چې علم غیب ثابتې الله تعالی ته دو دو تر به د توحید په مسایلو کې به دو تر دی یو الله تعالی ته غصفت ثابتول او یو د الله نه بغیر د بل چا نه غصفت منفی کول صحیح شو دا دوه خبرې دا به روان د الله تعالی ته چې دا صفت د علم غیب ثابتېږي قران کریم په دې کې نهج او طریقه صدا د قران کریم په دې کې نهج او طریقه دا ده چې مختلف الفاظ دي په قران کریم پاغي الفاظ سره به الله تعالی ته علم غیب ثابت دی لفظ د عالم الغیب کله راځي کنه عالم الغیب والشهادت والرحمن الرحیم دا قران کې راځي دیار لس پیری قران کې دا راغلی لفظ د علیم چې کوم د قران کریم کې 56 پیری دا راغلی 56 واره قران کریم کې لفظ ان الله بكل شيء علیم وایو کنه دا چې کوم د 56 پیری تقریبا په قران کریم کې دا راغلی دی دغه رنګ لفظ د اعلم براشي چې الله تعالی اعلم دی ربکم اعلم بما لبسو پرون تیر شوی هغه آیات دی لفظ د اعلم اتصل دی خپری 48 پیری په قران کریم کې دا لفظ راغلی دی دغه رنګ لفظ د علام دی علام الغیوب صحیح شو علام لفظ دا قران کریم کې سلور پیری دا راغلی دی د دې سره بیا نور الفاظ دي سمیع لفظ برازي شهید لفظ برازي خبیر لفظ برازي بصیر لفظ برازي صحیح شو دا ټول الفاظ چې راځي په قران کریم کې په دې سره بس ثابتېږي علم غیب د الله تعالی به ثابتېږي صرف یو مثال نیم هغه به کوم دغه پیش کول لکه سورته بقره درې دیر شمایات ښا سورته بقره کې درې دیر شمایات وګورئ هغه کې یو مثال وګورئ علم اقول لكم اني قال علم اقول لكم دغه کنه قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فرشتو ته الله وی او ما تاسو ته نو ویلی چې زه پویګم زه خپویم په سبا باندې هغه پټو سيزونو د اسمانونو باندې غیب السماوات هغه پټو سيزونو د اسمانونو باندې دریم آیات پاول د سورت انعام کې وګورئ التا د الله تعالی علم محیط خی کنه چې الله تعالی علم محیط دی کلیات او جزئیات تر څو معلوم دي سوی یعلم سرکم عموم ته آیات دریم آیات یعلم سرکم پویږي الله تعالی باغ پټو رازونو تاسو وجهرکم او پخکارو تاسو ستاسو پټ او پتاو باندې چې څومره دي هغه ټول پیژني و يعلم ما تکسبون او پويږي پاغه سبانه چې تاسو کم کار کوئ ک پټ ته پزړه کې سني ولې دي ک ښکارې په جبا وای ک په عمل کې کې دا هر څه د الله تعالی په علم کې دی او الله تعالی ته معلوم دی ښا الله تعالی ته معلوم دی د دې ټولو هغه جامع دغه چکم دی د سورته یونس یو لسمه سپاره ایو مثال یل تو ګورین 61 نمبر آیات ته 61 یو شپیتو وما تکون فی شأن او نه ته په یو حالت کې وما تتلو منه من قران او نه تلول دا غره طرف نه من قران ولا فی السما او نه پاسمان کی ولا اصغر من ذالک او نه وړو کې د دینه د الله نه پټ دی ولا اکبر او نه د دینه غټ الا فی کتاب مبین مگر دا لیکل شوی دی ټول په کتاب مبین لوح محفوظ کې په لوح محفوظ کې دا د الله تعالی سره لیکل شوی دی دا د الله تعالی په علم کې شته دی ښا دایره ته وی چې الله تعالی عالم الغیب هم دی او الله تعالی علم په کلیات او جزئیات او په ماکانا په تیرو شو و ما یکون پر ادم کو په ټولو باندې د الله تعالی علم شته دی صحیح شو دا خو هغه جانب شو چې توحید فی العلم درته ثابتای چې الله تعالی ته علم غیب شته اوس بل طرف تراشه نفی د علم غیب د غیر الله نه دا بل جانب شو د الله نه بغیر د بل چا نه به قران کریم څه کوي علم غیب نفي کوي چې بل چاته علم غیب نشته ځکه چې دا مسله توحید توحید معنی دار چاته نسبت د یووالي کول چې دا نسبت د یووالي یو الله تراش یو الله تراش چې یو الله تر علم غیب دی نو اوس دا بل جانب تراشه الله تعالی نفي د علم غیب کوي خدا په سو عنوانات باندې کوي په قران کې نفی د علم غیب کوي د ملائکو یو بیا نفی د علم غیب کوي د پیغمبرانو بیا نفی د علم غیب کوي د جناتو بیا نفی د علم غیب کوي د هر هغه چانه چې د الله نه ما سیوا د هغه عبادت شوی خلکو باطل معبودان وکړه هغه سره علم غیب نشته بیا نفی د علم غیب کوي د ټول مخلوق نه او دا نفی د علم غیب دا په ټولو کې بنیادی مسله دار توحید په علم ځکه چې څوک چې د چانه د چا عبادت کوي خو دې لپاره کوي چې هغه په ما خبر دی چې مال لري په بدله کې سره علم را باندې شته کنه دغه رنګ چې څوک د چانه دعا غواړي چې ما مدد وکړي خدا وته پته لګي چې هغه ته پته لګي د مال دي دعا که په دې پوه شي چې هغه د مال دي دعا نه به خبره دی بیا ورته دعا وکړي بیا څه کوي چې دا بے فائدې کار دی خامخا دا هغه چانه څوک مدد غواړي چې په خبريږي نو چې دغه رنګي قانون کې څوک د چا مني ته چا قانون مني خو په دې بنیاد دی مني چې زما کم ضرورتونه دي زما کم حاجتونه دي په هغه خبر دي داغه مطابق قانون جوړ کړی دا غي مطابق ما ته قانون را لګل دي نو دا ټول د علم سره تعلق ساتي په دې وجه باندې دا مسله د علم دا بنیادی ده په دې وجه باندې دا را مخکې کړم ټول نه اوس نو نفي د علم د ملائکو نه بقي چې ګوره ملائکو ته علم غیب نشته چې نشته نو معبودان نه دي ښا سوره بقره دو دیر شمایات ښا سوره بقره دو دیر شمایات کې ګوري تاسو الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کول چې پیدا کولې فرشتو اعتراض وکړو کنه اعتراض نه وکړه خو دومره یو پښتنه بیا په خپل ځای کې داغه حل را دي اعتراض وکړي اعتراض نه هغه وی اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ته په دې ځمه کې هغه څوک پیدا کی چې هغه په ځمه کې فساد کوي ویني وته یي الله ورته وی انی اعلم ما لا تعلمون ګورای ما ته پته شته تاسو ته پته نشته لري روست فرشتي خپل بیا چې کله آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړو هغه ته علم ورکړو فرشتو ته وی چې ښا اوس تاسو انبئونی بیا اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین نو دو دیر شمایات وګورئ په دو دیر شمایات کې فرشتي اقرار کوي اعتراف کوي چې مونږ ته علم غیب نشته لري قالو سبحانك وی دي فرشتو سبحانك پاک ته الله الله ته پاکي تا سره سوق په علم کې شریک نشته لري لا علم لنا نشته لري علم مونږ سره الا ما مگر هغه علم لعلمتنا چې تا مونږ ترا کړی دی کم علم چې تا مونږ ته راکړی دا غینه خو خبر یو دا غینه په مونږ ته د غیب پته نه لګي کم شی ګوره دا یاد ساتي علم غیب دی ته ویل کیږي علم غیب خو چوپی نه علم غیب دی ته ویل کیږي چې یا پسترګو اولی دي شي په حواس خمسو حواس خمسه سری سترګې دي په جبه دی او شی وسکو په پوزه دی بوی کو په غوګونو دی واورې د په لاس داسې مسکو دا علم غیب نه دی خدا علم غیب کې ناراضي پوه شئ دغه رنګ کم شي چې په وحی یا په الهام سره معلوم شو دا په علم غیب کې ناراضي علم غیب دې ته ویل کیږي چې دغه شانتي مطلب دا د تاسو بغیر د دې حوا بغیر د حواسنا بغیر د وحنا او بغیر د الهام نه یو شی معلوم شي پوه شو کنه نو دا څه شی د علم غیب دا څه شی د علم غیب ابراشي رستو نو فرشتو سو لا علم لنا مونږ ته علم نشته الا ما علمتنا هغه علم را تشته چې تار تر کړه دي هغه علم خو غیب نشو نو علم غیب فرشتو په خپل اعتراف وکړو چې مونږ سره نشته ښا دویم اوس راشه علم غیب د پیغمبرانو نه نفي کول پیغمبرانو سره علم غیب نشته دی بریلیان وای کنه نبی علیہ السلام عالم الغیب پوښی نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نو قران بخپل وای چې عالم الغیب نو په دې کې بیا د قران دوه طرز دي یو بک د ټولو پیغمبرانو په یو ځل باندې بدا خبرو کې چې دوی سره علم غیب نه دي ته منهج د اجمال وای دي ته اجمالی طرز وای یو به تفصیلی طرز چې یو یو پیغمبر نوم باقی بعضی بعضی پیغمبران نمونه به واخلي چې هغه وایي چې ما سره علم غیب نشته دی ما سره علم غیب نشته دی لکه تفصیلی طرز چې ګوري تاسو سورته مائده دا و مصیبه یوصل اول لسم آیات اخیری آیاتونه کې راځي 117 نمبر آیات ته وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دغه آیات ته کنه ها دغه دغه ما قلت لهم عیسی علیہ الصلات والسلام نا پختنه کوي الله تعالی دینه مخکی و اذ قال الله یاد کا پاغه وخت چې وو وی الله تعالی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم تا انت قلت للناس تا خلق تویلو اتخذونی چې ما جوړ کړي و امي مور زما الہین دو خدایان من دون الله غیر د الله نه زما او زما د مور عبادت کوي الله بو ته وي عیسی علی السلام تا وته ویلو ابو ته سبحانك ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق پوه شوې دینه چې بیا دا چې دا سوال کې وکي نو رستو په دې بل آیات کې بیا دا وایي ما قلت لهم ما نو ویل دوی ته الا ما امرتنی مگر هغه خبره مې ورته کړو چې تا راته حکم کړو د توحید خبره مې ورته کړې ده ما ته دانه نه ویلي چې ما نه خدای جوړ کړي بیا ورپسې سوي وکنت علیهم او زوم شهیدن عالم حاضر گوا عالم ما دمت فیهم تر سو پوری چې زه په دای کې موجود ما چې په دې خلق کې زه وما نو ترغی پوری خو ما ته پتا وا فلم ما توفیتنی کله چې تا ز پور تکړم توفیتنی معنا رفعتنی الی السما تا چې کله ز پور تکړم اسمان ته نو كنت انت الرقیب علیهم نو یا الله ته نگران وی تعالم وی په دوی باندې وانت علی کل شیء شهید او ته په هر یو سیس باندې گواهی عیسی علیه السلام اقرار وکړ چې ترسو زه موجودم خو ماته پته و چې زرا پورته شوم بیا ماته پته نشته دی وګوره د الله پیغمبر دی خو د غیب علم خو ماته نشته دی چې زه پکې حاضر هم ماته پته و صحیح شو ماته راغی پته و دغه رنګ زمونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نفي سورۃ انعام دی پسې ده ها سورۃ انعام 50 نمبر آیات راوځي پنځوستم آیات قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وای ورتا نو ویم ز تاسو چې ما سره خزانی د الله تعالی دی ولا اعلم الغیب او نه پویګم ز په غیب باندې نا وګوره دا شنایان سوی وای چې غیب وته معلوم دی هغه تعالی وای ته وته اعلان وکړه خلک په دې پوهه کې چې ولا اعلم الغیب ما ته غره غیب معلوم نه دی ها ما ته غیب نه معلوم دغه رنګ سورته اعراف ورپسې دی دی انعام پسې شاته سورته اعراف دی هغه کې 188 نمبر آیات یو سل اته اتیایم آیات ها هغه وګورئ هغه کې راځي ولو كنت اعلم الغيب معلوم وکم ولو كنت کچرت زو اعلم الغيب پویدم په غیب باندې لستكثرت من الخير نو خامخاما بزان د پاره ډیر خیر راټول کړو ډیر خیر به می جمع کړو وما مسنی السوء او نه به ورسېدل ما ته څه تکلیف سوء معنی تکلیف ما ته به څه تکلیف نه را رسېدل کده په غیب پوی دی نو دې دا کې بریلیان بیا دا وایي چې وګوره تاسو وایي ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير کچرته ما ته غیب معلوم نه ما به خیر جمع کړو ولی وای نبی اسلام خیر نه جمع کړي نبوت ورته ملاو شو دا غټ خیر دی نو وای دا معلومه شو چې علم غیب وسره شته دي نو موږ ته وای دا یو ځای باندې نو درېګا دا ټول د دې تغه دی و ما مسنی السو سره بسکی و ما مسنی السو چې ماته به تکلیف نو را رسیدلی نبی اسلام ته تکلیفونه رسیدلی کین رسیدلی د ټولو نه زیات تکلیفونه په معالم کې چاته رسیدلی دي نبی صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی دي هغه و ما مستنیستو کما ته غیب معلوم وي نو ماته به تکلیف نه را رسیدلی او لست اکثرت من الخير کم چې ته نبوت یادې نو د نبوت خیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسبی نه دی هغه د خپل اندر راجم کړي هغه د الله تر طرف نه وهبي دی هغه الله تعالی ورکړي ها به اختیار بلا کسب ورکړي دغه رنگ سورته توبه را واړوي سورته توبه یو لسمه سپاره ښا 101 نمبر آیات او ها سوي وممن حولکم او غیر چا پیر استاسو نه من الاعراب د باندو والا نه دي منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او بعض د مدینه والاونه هغه خلک چې مردو چې هغه سخت علی النفاق په نفاق باندې منافقان دي الله رستو وی لا تعلمهم پیغمبر ته وی لا تعلمهم تی نه پیجنې نحن نعلمهم مونږه پیجنو مونږ ته معلوم دي تا ته نه دي معلوم چې څوک دي منافقان وګوره عالم الغیب وې بیا ورته معلوم وې که معلوم ورته نه وې بیا ورته یو یو معلوم وې کنه په دې ځای کې بیا دوی اعتراض کوي چې یو حدیث د مسند احمد کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی په آخري وخت کې څور کړو د منافقانو ټول علم ورته ورکړو منافقان یو یو پاسول په جمعه کې فلانی پاسوځه فلانی پاسوځه پوه شئ نو موږ ته وایي چې که ورکړی ورته خدا خو هم مطلب دا دی چې علم غیب بیان شو بیا پر علم غیب خو البته حدیث چې دی هغه سندن ضعیف دی حدیث ته دی سندن ضعیف دی نو پاغي باندې استدلال نه کیږي نو دا شو خدا خو دی دو پیغمبران نمونه واغستل ته کم کم د عیسی علیه السلام دغه رنگي دو دغه دو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین علاوه د نور پیغمبرانو دغه هم راځي لکه ابراهیم علیه السلام په واقعې کې هغه بیا واقع کې معلومیږي الته براشي چې ابراهیم علیه السلام ته فرشته لاړې نو هغه ورله سالال کو سخی ورته لال کو هغه سخی ګسکی چې ورته لال کو هغه نه خوړو چې موږ خو نه خورو ابراهیم اسلام ته موږ خپل تاسو نه ویریدو تاسو څنګه خلک بدای په څه باندې راغلي هغه ته وی نه موږ فرشته ابراهیم علیه السلام ورنه پیژندل ښا لوط علیہ السلام ته لاړ لوط علیہ السلام قوم خو بدمعاش بدعملو نو هغه ډیر غریب خپه شو چې دا ما خواته څنګه ملمانه رارل دي چې قول دا بدمعاشان راځي هغه وته چې مخه پکېګه مونږ د الله تعالی رسولان یو مونږ د غیو ملائکه تیاریګه مونږ نو دا خبره څه شو دا معلومه شو چې انبیاء علیهم السلام تم علم غیب نشته دا خو په تفصیل سره څه کوم اوس په یو ځل باندې چې ټول انبیاء علیهم السلام بارک راشي سورت مائده شپږم سپاره سورت مائده 109 نمبر آیات یو سل نهم آیات ښا د قیامت درځ حالت الله تعالی بیانې څه فرمایي یوم یجمع الله الرسل فغورت باندې چې راجمه بکی الله تعالی ټول رسولان فیقول ورته به ویل شي ماذا فیقول ورته به وای ماذا اجبتم س جواب درکړې شوی او تاسو ته طرف د امتونو نه امت تاسو سره سویل یره څه خبره سره کړي واسي منلی او کني منلی قالو دی به وای لا علم لنا مونږ علم نشته ده انك انت علام الغيوب یقینا ته پوهه په غیب باندې الله تعالی پته ټول رسولان ښا یوم یجمع الله الرسل ټول رسولانو اقرار وکړه چې مونږ ته علم غیب نشته ده ټول رسولانو اوس پیغمبرانو ته علم غیب نشته ده خو دوی خو موجود په امتونو کې کنه هغه حاضر علم په بیان کې چې مطلب مونږ ته دا ویلو ابن جوزی وایي دا معنا دا ده چې لا علم لنا بجميع اعمالهم یا الله مونږ ته ټول عملونو پته نشته چې دوی څه کړی وما فعلوا بعد وفاتنا او زمونږ د وفات نه وروسته څه کړی ابن کثیر وای لا علم لنا ما بما احدثوا بعد وفاتنا یا الله مونږ ته پته نشته چې زمونږ د وفات نه پس دوی څه جوړ کړي پوه شئ دا هغه علم هغه تاسو نه کوي چې کوم وخت کې موجود دوی او په دغه امتونه ورسره وو دا غي بارکه پښتنه نه کوي غي بارکه خو دوی ته علم شته دي خو چې امت چا وته سوي چا ورته سوي کنه غي بارکه خو په گوايو کی خو لیکن د دې په باره کې چې مطلب دوی وفات شو بیا دوی امت څه کړو بیا خو دوی د سترګونه پټ شو کنه نو بیا خو علم غیب شنو دوی ته چې لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی دې ځای کې بریلیان دا توجیه کی وای دای ادبن ویل دي سی ویل دي دا اسه د ادب د وجنوي چې مونږ ته علم نشته دی غنښت ورته نو مونږ ته تاسو کو چې ښا چې دا ادبن ویل دي نو رښتیا ویل دي که دروغ ویل دي په رښتیا وای چې مونږ ته علم نشته لري که دروغ وای کوي چې په رښتیا وای نو رښتیا چې ویل خو بس نشته لري ورته او کوي چې نه پیغمبر د ادب د وجه نسول دروغ ویل نو کافر پیغمبر دروغ وای پوښوي پیغمبر خو چې کوم دی خو معصومین دي هغه کله دروغ وای هغه دروغ نه وای ښا دا خبره دې ځان نه جوړه کړې په پیغمبرانو باندې حقیقت کې دوی دا غي وای مونږ دا غي تعظیم کو خو په حقیقت کې بیا سو کې توهین وکړي ښا په دې نه پوي ښه جی بله خبره دا پیغمبرانو سره علم غیب نشته دی ملائکو سره نشته دی اوس جنات رالل کنه موږ خو په خوا وی کنه چې په پلاني باندې جنات تی ورشه که غلام لا معلومه نو هغه نه پښتنه او هغه ته پته لګي موږ چې واړو موږ چې بس شی ورک شنو موږ بداوی پیریانو ما ماګانو مال خپل غوټه راکې تا خپل غوټه واخلي موږ به دا دې ته پته لګي چې دا شی کم ځای پروت دی نو دلته کې وایي چې علم غیب جنات تم نشته ښا دریم عنوان دغه دی چې علم غیب جنات تم نشته دا غي په باره کې سورته سبا سورته سبا په دویشتمه سپاره کې ده سوار لسم نمبر آیات راوړل سورته سبا سوار لسم نمبر آیات وګورئ سليمان عليه السلام د پیریان ټول جنات ټول راګیر کړی خدمت دې په کولو چې دا خدمتونه کوي سورې ها دوه اجتماع سپاره سوار لسم نمبر یاد سليمان عليه الصلاه والسلام په خدمت کولو په دې میانس کې سليمان عليه الصلاه والسلام د وفات ټیم راغی او بیت المقدس پوره کولو نو پیریان خو چې په دې پویدل چې سليمان عليه السلام وفات شو ټک کارین بیا نه کوي سليمان عليه السلام نو چې الله چلو کوم الله تعالی ورته حکم کو چې ورشه یو شیشو کوټه جوړه کړه هغه ته وردن نشو پامسا باندې ټیک اوله غولا او ولاړ او پدې کې چې الله تعالی سا واغستو تر یو کال پوري ولاړ پیریان برار الله سي یو قتل سړی انک ګوري راته منډه کار کوي کار به کوي اوس پدې کې څوارلسم نمبر آیات کې دا څه د پاره الله تعالی وای دا کار ما وکړ چې دا سليمان عليه السلام ولاړی په هغه زمانہ کې د خلکو عقیده دا جوړه شوی و چې پیریانو سره علم غیب دی جناتو سره علم غیب دی دوی ته د غیب او پته لګي نو الله وای ما د دې عقیده د ختمولو د پاره تاسو وګورئ سوي نو دوی به دا وخت نو تیر کړي په دې عذاب سپکونکي کې دا کم عذاب چې دوی بیخ بنیاد یو باسه په دې کار باندې په دې کې به دوی وخت نو تیر کړي خو لیکن دا خبره ده چې دوی ته غیب نو معلوم دوی ته پته نه لګي دوی خو کې سليمان عليه السلام ژوند دی دوی په دې عقیده باندې صحیح شو خجی دغه رنګي د جنات خپل اعتراف چې مونږ په غیب باندې نه پوهیږو سورته جن وګورئ سورته جن یو کم دیرشم سپاره کې ښا لسم نمبر آیات دی سورۃ الجن یو کم دیرشم سپاره د لسم نمبر آیات دی ال تسرازی ال تفریان جنات تخفل اعتراف کوي چې مونږ ته غیب نه معلوم سوي وان لا ندري معلوم کو لسم آیات ته ښا معلوم کو وان لا ندري او یقینا مونږ نه پويګو پرعا دا پیریانو داس چلو کو چې دوی به مخ کې اسمان ته قتل نو د اسمان سره به وګي خو ملائ اعلی د فرشتو یو ډله چې هغه د سبا کارونه په باره کې به هغه خبرې اترې کولې چې هغه به کولې دا غي ملائ اعلی مجلس په دی واوریدو نو یو نیمه خبره به واوریدل یو پس دا شعب ثاقب راغی نو بس یا به وسوځیدو یا په منډه را خلاص شو چې یو ټکه به اوریدل او کاهن ته به په غوږ کې سو کیسه وکړه نو هغه سره یو لس دروغ یو ځای کړ نو خلکو ته بیا بیانول چې سبب دا شکار ٹھیک شو نو دا کیسه بدوی راوړي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی راولېګو نو مکمل اسمان هغه د فرشتو پیردارو فرشتو نه ډک شو دوی بالکل نه پرې خودل چې نبی علیہ السلام تر څو پورې ژوندې وحی راتله نو د سحر د کهانت او د وحی د دغه د فرق د پاره الله تعالی مکمل دوی په اسمان بند کړ دوی په اسمان بند شو دا غینه ورستو بیا کمې بیا لګ تلې راتلې چې په دغه منځ کې بیخي نه شوتلې نو چې کله نه شوتلې نو دوی داس چلو ته چې دوی وفد جوړ کړ کمیسونه جوړ کړ غوږ قران ته کې خول چې دا خو جيبه کتاب دی نو چې کله دغه وکړو نو غره راپورټ تیار کړو تقریبا لس نکاتی یا سوار لس نکاتی راپورټ دوی تیار کړو هغه راپورټ کې په اخیره کې دوی دا خبره کوي ښا د خپل علم غیب نه فکر چې مونږ ته پته نه لګي څه وای وعنا لا ندري لسمات کې وای وعنا لا ندري او یقینا مونږ نه پويګو اشر اريد بمن في الارض چې آیا د شر اراده کړې شوې ده په ځمکې والاو باندې ام اراده بهم ربهم رشدا یا اراده کړې ده د دوی دپاره رب د دوی رشدن د خیر او د ګټې د فایدې مونږ ته دا پته نه لګي په انجام باندې وایي مونږ نه پوهېږو پیریانو اعتراف وکړو که نه جنات هم لاړل څه ختم پوه چې جناتو سره علم غیب و نشته دی په پلاني جنات ناست غلاګانې به راوباسي دا قیصه غلطه ده پوه شوې خطا اوس بل خبره د الله نه ما سیوا چې څومره معبودان باطل تیر شوی دی هغه سره علم غیب نشته هغه سره ما علم غیب نشته ښا باطل معبودان چې څومره تیر شوی دی ک کانه دی ک بوټه دی ک قبر دی ک ولی دی ک هر چا چا عبادت کړی دی بے ځای کړی دی علم غیب داغي غریبانو سره نو لکه سورته یونس راو باسي 38 39 سورته یونس په 11 سپاره کې ده ښا او الته به استاد ته پته ولې چې دا با معبودان چې کم د الله نه ما سیوا خلکو د غوی عبادت 28 ته 28 سنت معلوم مکو دا په قیامت کې به یو بیره لانجه جوړي دا بعض عابدان به دی بعض معبودان ته وي موږ ستاسو عبادت کړې دي هغه غریبانان به خبره دي هغه بوته تاسو نه لري کړې په دی باندې بلانجه راشي چې لانجه راشي نو وقال شرکاءهم او به وای هغه شریکان د دوی هغه چې څوک د الله سره د برخي والا جوړ کړي دی هغه ورته وای ما کنتم ایانا تعبدون نو وای تاسو زمونږ عبادت کوونکی تاسو زمونږ عبادت کله کړی دی دوی بوته مونږ کړي هغه بوته نم دې کړي په دې چلانجه روان شي اخیری باغ وی فکفا بالله شهیدا نو کافی دی الله تعالی گوا بیننا و بینکم پمین زمونږ او پمین تاسو کې ان کنا یقینا مونږ عن عبادتکم د عبادت تاسو نه لغافلین بے خبرو مونږ خو بے خبرو مونږ ته پته نشته علم غیب کوو خو پته به وته کنه نشته مونږ تاسو د عبادت نه بے خبر یو ستاسو عبادت معلومات مونږ ته نشته ښا دغه رنګ سورته احقاف سورته احقاف پښپګشتمه سپاره کې ده ښا پښپګشتمه سپاره کې ده پنځم آیات کې ترازی ومن اضل او سوک ته ډیر گمراه یعنی نشته بل گمراه د دنه لوی گمراه نشته مم من دا غچانا یدعو من دون الله چې مدد غواړي غیر د الله نه د چانه غواړي من د هغه چانه لا یستجیب له چې هغه جواب نه ورکړي د ته الی یوم القیامت تر قیامت تر ورځې پورې وهم او هغه د دوی هغه معبودان چې دي عن دعائهم د دعا د دوی نه د دې مدد غوښتو د دوی نه غافلون به خبر دي به خبر دي کنه وګوره باطل معبودان چې څومره دي هغه ته پته نشته چې ما څوک په دې ځمه کې عبادت کوي یا څه کوي هغه ته پته نه لګي ښا دا شو دغه رنګ صورت نحل سوار لسمه سپاره صورت نحل سوار لسمه سپاره کې 21 نمبر آیات ته 20 آیات ښا الته وګورئ التم دغه خبره والذین یدعون من دون الله والذین کسان یدعونا چرا بلی من دون الله غیر د الله نه مدد غواړي د غیر د الله نه د بل چانه اغه بل سوک سوک تی لا یخلقون شیئا اغه هیڅ شی نشي پیدا کوله وهم یخلقون او اغه پیدا کوله شي امواتن اغه مړدی غیر احیاء ژوند ندی وما يشعرون وغيت پته نشته دی ايانا يبعثون چې کله به دوی را پاسول شي دوباره د دوباره را پاسېدو پته معلومات غيت نشته دی او ته کوم دنه داغه نه مدد غواړي داغه نه دعا کې داغه عبادت کې نه دانشته دی وګورئ نو علم غیب نفی شو کنه علم غیب نفی شو د باطل معبودانو نه چې باطل معبودان چې څومره دي د الله نه غیر چې څومره معبودان دی هغه باطل دي هغه معبودانو سره علم غیب نشته رخه اوس وای اخیری قبله ته بالکل په اخیری مهر دا لګی چې دا خو پریږده چې جنات یا ملائک یا پیغمبران یا چې کوم دنو سینم دی دغه معبودان هیڅ چا سره نشته یو څه ته وایي هیڅ چا سره نشته لکه معبود یو که عابدی که عام سړی که خ سړی که بد سړی علم غیب وسره نشته خ سړی به ولی به دیندار به خو علم غیب وسره نشته پوه شئ علم غیب وسره نشته هغه سورته نمل تاسو ګورئ سورت انعام ومه سپاره 59 نمبر آیات نه پنځوستم آیات ښه پنځ نو ورته وای 59 دی ومونته وعنده مفاتح الغیب او الله تعالی سره چابیان د غیب دي لا يعلمها ندی معلومی دا چابیانی الا هو مگر هغه الله تا یو الله ته معلوم دي بل چاته نه معلومي ښا بل چاته معلوم نه دي غیب چا بیان یو الله سره دي ښا دغه رنګ سورته لقمان لقمان یوشتمه سپاره کې ده ښا لقمان یوشتمه سپاره کې ده هغه کې موږ چې هیڅ چاته نه معلوم ښا هیڅ چاته هیڅ نفس ته 34 نمبر آیات وګورئ لقمان 34 آیات ښا هم کته تو لقمان چې ختمي کې اخیره عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام رست سوي وما تدري نفس او ندی معلوم هیڅ یو نفس ته هیڅ چاته ګورخه ما ذا تکسب غدا چې سبا کوي دې سبا د سبا حالت مون ته اوس نه معلوم وما تدري نفس او نه پويږي یو نفس بأي ارض تموت چې په کوم ځمکه به مړ کیږي دی دا معلومات شته دی نشته دی ښا نه دی معلوم سورته جن کې وای سورته جن کې شپږشتم آیات کې او شپږشتم آیات کې الته وای ها یو کم دیر شمه 29 کې نو دا به هر حال دا آیاتونه شو چې عالم الغیب ملائکی ندی عالم الغیب جنات ندی عالم الغیب پیغمبران ندی عالم الغیب معبودان چې چا عبادت شوی دی هغه ندی عالم الغیب په مخلوق کې هیڅ څوک نشته بغیر د الله نه نو توحید ثابت شو کنه چې په علم غیب کې الله تعالی یک یوازې دی د الله تعالی نه بغیر علم غیب چاته نه حاصل چاته علم غیب نه حاصل ښا دا دغه شو په دې پوه شئ کنه مقصد باندې خو پوه شئ نو خبرته اوس اوس په قران کې ما تاسو یو یو یو د دوه آیات پیش کړ تاسو کله قران شریف وای تاسو به دومره آیاتونه مخه ترازی چې تاسو چې کله تلاوت کې په خپل وخت پته لګی چې او دې دا کې علم غیب د دین نه پیکو علم غیب د دین نه پیکو کله د فرشتو نه کله د جناتو نه کله د انسان پیغمبرانو نه دبر تر ازي ښا بس یو الله تعالی ته علم غیب حاصل دی ښا دی باندې پوه شوي دویم نمبر توحید ما تاسو ته وی فت تصرف دی فت تصرف معنی د الله تعالی په قدرتونو کې د الله تعالی په کارونو کې د الله سره څوک شریک نشته دی باران څوک راوري الله د الله نه بغیر بل څوک راورول شي نه دغه ګرمي څوک راولي الله ساړه څوک راولي الله بیمارول څوک کوي الله ها جوړول څوک کوي الله هم دک کی تسویل کیږي دغه ته تصرف ویل کیږي دغه تسویل کیږي تصرف ویل کیږي متصرف یو الله تعالی دی د الله تعالی نه غیر بل څوک متصرف نشته دی ښا افغانستان کې ګور خلک دا وایي کنه وي په فلانه علاقې کې فلانه متصرف پوه شو کنه فلانه متصرف پکې کار کوي نه نه نه د الله تعالی نه ما سیوا بل څوک متصرف نشته دی دا کارونه الله تعالی په خپل چلی خپل نظام دی خپل کنټرول دی په دې کې د بل چا منت حاجت ته مونږه ضرورت نشته دی نو دا دې ته ویل کېږي څه شی دې ته ویل کېږي توحید په تصرف شرک په تصرف دا دی چې څوک په دغه کارونو کې په یو کار کې د الله سره شریک کی چې دا د باران ذمہوار دی خبر اورته دی کنه دا د بیماری ذمہوار دی ها یو علاج دی په دوايانو سره په تجربه سره ثابته بل خبره ده لیکن دغه شانت ما فوق الاسباب او د اسبابو نه پورته ته یو څوک چاته یو ذمہواری ورکې چې یاره دې دا کار کوي دا دې کارونه دا ذمہواری او تصرفات دا د بل چا په لاس کې نشته زموږ عقیده دا ده او دغه چې څوک مانی نو دا څه دا شرک دی او دغه ته بیا کوم شرک ویل کیږي دې ته شرک په تصرف ویل کیږي ورته ویل کیږي شرک په تصرف ورته ویل کیږي دغه دغه شو بیا دا تصرف ته الله تعالی په دوه قسمه دی په څو قسمه دی تصرف تکوینی دی او تصرف تشریعی دی تصرف تکوینی دی ته وایي چې دا کم کارونو کې زمونږ او تاسو اختیار نشته ته بیماری کې ستاسو کې اختیاري ته چې خکی کې ستاسو کې اختیاري پوښ ګرمي چې راځي ستاسو کې اختیار شته ساړه چې راځي ستاسو کې اختیار شته کتابانه مرګ راځي ستاسو کې اختیار شته دي ته تکوینی نظام وایي څورته وایي تکوینی نظام ها دا ټکی یو تشریعی نظام دی چې په هغه کې ما او تا ته بیا اختیار راکړی دی په عمل کې خو قانون دا غ پلاس دی قانون غر علی دی او ما او تا ته د عمل اختیار دی مسلمانېږي مسلمان شه نه کا مسلمانېږي صحیح ده مونږ کې وکا نیک استا خپل اختیار دی په زور در باندې نه کوي خو لیکن پته باندې لګیږي راضی به بیا یو وخت پر دې ته تشریعي نظام دی په دې دواړو نظامونو کې تصرف ته یو الله دی تصرف ته چاره دی ول تکوینی نظام دا حالات بدلی را بدلی یو الله تعالی تشریعی نظام دغه قانون را لېګل منسوخول بدلول تغییر تبدیل ترمیم دا چا په اختیار کې دی دا د یو الله په اختیار کې دی موږ د بل چا قانون نه منو وروره پوه کنه جمهوریت څه ته وایي جمهوریت خودی ته وایي کنه چې د رول اف پیپل فار د پیپل بای د پیپل د خلکو قانون دی په خلکو باندې دی د خلکو لپاره دی موږ نه موږ سوې د رول اف الله د الله تعالی قانون وي د بل چا قانون منو نه وروړه نو بل چا قانون نه منو دغه قانون اختیار دغه په شرک په تصرف ته په تصرفات کې د الله تعالی سره بل څه شریک کو دا موږ نه منو کوم سيزونو کې چې الله قانون را لېګل دی مکه قانون دی کوم سيزونو کې چې بندګان ته خپل اختیار ورکړي تعزیرات دی وغیرہ دی هغه د الله تر طرفه اختیار دی نو هغه اختیار هم دی یو قانون دی کنه هغه کې بیا کوي ولیکن چې کوم سيزونو کې د الله قانون ستاره پای کې د بل چا قانون نه منو د غل سزا الله ویلي چې واستارق وسارقه فقطعوا ايديهما لا سو لا سے کټ کړي نو که د پاکستان په قانون کې راغلي دي ټیک ده چې درې کاله قید به کې غیر سرکاري سړی وي او که سرکاري ملازم نو پنځه کاله قید وي نو موږ خو هغه نه منو هغه ترمیم او تغییر دا خو شرک په تصرف ته دا موږ نه منو خبر ورته دی نو دغه دغه دی ها دغه شرک په تصرف ته اوس قران کریم په دې کې اک طرز ده ها کم طرز په دغه کې په نفي د علم غیب کې په توحید په علم کې دا کرنګ په توحید په تصرف کې یو ځل به الله تا تصرف ثابتې چې الله تعالی متصرف دی تاسو پوه شئ په خبره په بل ځل به بیا داسې چل کوي چې د الله تعالی نه ما سیوا بل څوک متصرف نشته دی بل ځل به بیا دا کار کوي چې د الله نه ما سوا بل چاته اختیار نشته دی بل څوک تصرف نشي کولای ښا اوس چې الله تعالی متصرف دی د الله په لاس کې تصرفات دي دا قران ثابتې نو دا په څو ټکو سره ثابتې په څو ټکو یو ټکی پکې لام دی لام ذرلی والا لام خا لام تعلیلیه نه پرون چکم تیر شو دا بل لام دی خا لام د ملک او د اختیار کې ورته ویل کیږي هغه دی لکه تاسو به مثالونه وګورئ په خپل پوه شي ښا لکه مثال وګورئ سورته بقره کې سورته بقره کې 142 نمبر آیات ته یو سل دو سل وختم آیات ته ښا قل لله المشرق والمغرب مونته قل ورته وای لله دا لام نه کنه لله دا لام ذر لې کوم راغلی لله المشرق الله د الله په اختیار کې دی مشرق د الله په ملک په ملک کې دی مشرق والمغرب او د الله په اختیار کې دی مغرب دا د الله په اختیاراتو کې د الله په تصرفاتو کې دي په دې کې الله تصرف کوي بل څوک پکې نه کوي دغه رنګ ورپسې 284 نمبر آیات د سورته بقره هغه اخر ته راکی کنه اته است یاد دا غرو کو سرازی لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه سيزونه چې په ځمکه کې دي دا د هغه په تصرفاتو کې دی هغه مړکې هغه ژوند دی کوي هغه به رازرغونه هغه به اوچي هغه به بیماری هغه به جوړي دا د هغه په اختیار کې دي خدا تصرفات په کې چا چلیږي دا الله ملکن و ملکن دا د الله په اختیار کې دي دا بل بل لفظ د مالک او لفظ د ملیک لفظ د مالک او لفظ د ملیک پر دې لپاره راځي په قران کریم لکه په اول کې کته وګوري کنه سورته فاتحه کې ها دریم نمبر آیات کې مالک یوم الدین خیال دې مالک یوم الدین اختیار مند د ورځې د قیامت دی اختیار مند د ورځې د قیامت څوک ته الله تعالی دغه رنګ سورته آل عمران سورته آل عمران 26 نمبر آیات وګوره شپږشتم آیات ها هغه کې سوې 26 نمبر آیات کې قل اللهم اوه ورتا اوه اللهم اے الله مالک الملک ها مالک الملک اختیارمند حکومت واکدار د حکومت حکومت ستا په لاس کې دی څنګه رسته تصرف ذکر کوي تاسو ته ګوري تو تل ملک نو تو ورکه دا حکومت من هغه چاته تشاو چې ستا اراده وشي بس یو څوک هغه ته حکومت ورکي بیا ورپسې وایي وتنزع الملک او اخلی حکومت وتاخذ الملک نو وایي څنګه وایي وتنزع الملک نزع وی په زور اغستل ځکه چې یو ځل چې چاته امیر ملاو چې بیا پرې خودلې سه پاسانه نه نو بیا زی وتنزع الملک په زور اخلی حکومت ممن داغه چانه تشاو چې ستا خو غشي صحیح شو چې ستا چاته اراده وی هغه نه واخلی چاله ورکی دا د الله تعالی په اراده باندې ښا لفظ د ملیک مرادی سورته قمر یو کم دغه وشتمه سپاره سورته قمر په وشتمه کې ده صحیح شو بل لفظ د ملک او د ملکوت هم استعمالیږي لفظ د ملک راځي دغه رنګ لفظ د ملکوت هم راځي سوره بقره بیا راشه 107 نمبر آیات وګوره یو سل او وم آیات وګوره پاغي کې راته وایي 107 علم تعلم آیات نه پويږي ان الله چې یقینا الله تعالی له داغه په اختیار کې د ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو والارض او بادشاہي د زمکو بادشاہي د زمکو نو بیا ځکه قران کې ګوره چرته چې ملک ملک لفظ راغلی کنه ذالکم الله ربکم له الملک دا دا ټول سری دا داغه تصرف دغه کوي چې دا ګورم الله تعالی تصرف ته اختیارات واک د الله دی د بل چا واکونه نشته لري خپه د نظام کې هغه چلی سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون اتلسم سپاره راخه پاره کې اته اتیایم آیات دي لفظ د ملکوت راځي کنه قل من بيده ها قل ورته وایا من بيده د چا په الاس کې د چا په اختیار کې ملکوت کل شیء ها بادشاہی دار یوسف وهو یجیر وغه پنا ور کوي ولا یجار علیه داغه په مقابله کې څوک امن چاته نشي ور کول چې راځه ته بری د الله د عذاب نه پامن کم ما پورې همسایه شه همسایه کول نشي څوک ځان پورې ښا دا نه داغه نه کیږي داغه کامل اختیار دی دغه رنګ دا لفظ د ملکوت کې تاسو خیال کړئ سورۃ یاسین چې ختميږي فسبحان الذی بيدیه ملکوت کل شی و الیه ترجعون داغه پلاس کې بادشاہي تصرف واک اختیار کامل داغه پلاس کې ده دا شو دغه رنګ بل لفظ د حکم راځي لفظ د سرازي حکم لفظ حکم دا په قران کې ډیر دی سورۃ یوسف چې راواړوي سورۃ یوسف 12 سپاره کې ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها وای تاسو عبادت نه کوي مگر دا غنمونو چې تاسو پکې خو دي دي انتم تاسو ولا باو او انتم واباؤکم پلاران تاسو ما انزل الله نن نازل کړي الله تعالی بها په عبادت دغه خدایانو باندې من سلطان کم دلیل ان الحكم ورپسې وای ان الحكم نو نه دی اختیار د قانون نه دی واک د قانون الا لله مگر د الله سره دی د الله په اختیار کې دی واک او اختیار د قانون د چا سره دی د الله سره دی بل چا سره نشته دی ښا خدا بیا ما تاسو ته ویلو کله په تکوینی کې راځي او کله په تشریعي کې راځي نو دا بیا وروسته په بل ځای کې راځي سورۃ یوسف 67 راوړی پای کې بیا تکوینی دی ښا دا اوس تشریعي د قانون اختیار دی الته بیا تکوینی دی ښا سورت یوسف 67 یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد اے بچو مداخله گئی د یوی دروازې نه ودخلوا من ابواب متفرقه چې دنه کیږي خار ته د مختلفو دروازو نه لاړ شي وما اغنی عنکم من الله من شیء زنشم لری کول استاسنا من الله د مصیبت تعالی تعالی نه من شیء ان کوم مصیبت ته مصیبت نه چم لری کوله خو یو چل درته خیمه صحیح شو ان الحكم ندی و مصیبت را وستل او لری کول ها نشته اختیار د مصیبت راوستلو او د لری کولو الا لله مگر په اختیار د الله کې دلته یو سره تکمینی معنی کې ها هغه بل د کتاب تشریعی معنی او کړه دلته تکمینی معنی وکا مصیبتونه راوستل او لری کول دا د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي ها دغه معنی شو دغه رنګ والله يحكم لا معقب لحكمه سورته رعد کې براشي کنه اگر تن راو باسم سورته 3 کې راځي اليس الله باحکم الحاکمین دا ټول دغه د حکم مسله او دغه رنګ د دغه د تصرف اختیار او تصرف مسله ذکر کړي دغه رنګ بل لفظ د ولی دی ها یو ولی خو تاسو پښتو کې او عربی کې ذکر دی دوست وایي ها ولی د الله ولی تم وای دیو ولی په معنا د کارساز سره دی په معنا د سره دی کار جوړون کې ښا لکه سورتی شورا نهم آیات وګورئ سورتی شورا نهم آیات ام اتخذوا آیا نیولی د دوی من دونه غیر د الله تعالی نه اولیاء دلته معنی دوستانو نه کې ښا اولیاء کار جوړون کی کارسازان واقداران اختیارمن متصرفین چې کومه معنی ته کې خدا ټول یو معنی ده کنه اولیاء کار سازان فالله هو الولی نو الله تعالی کار جوړون کې دی او هو یحیی الموت هغه مړی را ژوند کوي او هو علی کل شیء قدیر دا په سرستو ده کوي او هغه الله تعالی پر یو سیس باندې قادر دی دا رنګم په دې صورت کې اتويشتم آیات وګورئ التم دا وی وهو الذي خاص الله غذات ته ينزل الغيث چرا وری باران من بعد ما قنتو پس داغینه چې نا امید شي دا خلک د باران نه وينشر رحمته او خوري الله تعالی رحمت خپل وهو الولي اغا الله تعالی اختیارمند دی اغا الله کار جوړون کې دی الحمید او استایل شوی په خپل صفاتو کې صحیح شو دا وګورئ دا الفاظ ښه لفظ دلام لفظ د مالک لفظ د ملک لفظ د ملکوت لفظ د ملیک لفظ د دغه حکم لفظ د ولی دا چې قران کې کړه د الله په صفاتونو کې راځي بس ته پوهه چې دا غره تصرف مسله ذکر کړي د کار واک اختیار دا چې کوم دنه دا ذکر کړي ښا په دې په پوهه شي تاسو دا مو چې دا خو موږ اوس نزد کیږي دا په قلاره بیا تاسو داسې د شي کنه چې تاسو به کې بیا زمانه ماهرانه ان شاء الله تعالی دویمه خبره اوس دی بل جانب تراشه چې تصرف خو د الله شته خو د الله نه غیر د نور چا شته کې نشته دی نو وای نشته دی ها نور چا تصرفات نه چلیږي نشته دی نو دا تصرف د غیر الله نه په قران کې نفي کیږي نو یو د انبیاء زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء نه نه دا کوي نه کوي چې هغه ګوره هم اختیارات نشته لوی انبیاء دي کنه خو اختیار او واکه ګوره په دغه کې نشته په نظام چلولو کې په دې کې نشته بیا دیمه پر ذکر کوي چې هیڅ معبود من دون الله دا الله نه چې څومره غیر د چا عبادت شوی دی هغه سره هغه سره ګوره اختیارات نشته هغه سره واک نشته تصرفات نشي کولی دریم نمبر به پسې وایي چې په مخلوق کې کوم معبود یو که عابد د هیڅ چا سره اختیار نشته هیڅ څوک تصرف نشي کولی د اول مثال وګورئ ښا سورته مائده 41 نمبر آیات په کومه سپاره مائده شپږم سپاره کې دی 41 نمبر آیات و من یرید الله هغه څوک چې اراده وکړي الله تعالی فتنته دلته د فتنې معنی سره عذاب دی ښا دلته د فتنې معنی عذاب دی د عذاب داغو ته چا په بار کې د الله د عذاب کول اراده ولري فلن تملک له پیغمبر تعالی وایي نو ته اختیار نه لري ته واک نه لري له اغلر من الله دا هغه د پر د بچ کولو من الله د عذاب د الله تعالی نشي ان د هیڅ قسمه عذاب ته هغه ته عذاب نه بالکل ته نه بچ کول استا اختیار نشته ګور عذاب راولي نو الله یې راولي پیغمبر پکې بیا وس نه رسیږي سوره اعراف ګورئ د پسې اتمه سپاره کې کوم دی سوره اعراف هغه کې دا به دغه کې خنه هم کې وي دا دغه آیات 188 نمبر آیات دی یوصل اتو اتیایم آیات 188 هم مونته ال ترازی قل ورته وای پیغمبر زمون پیغمبر ته وای الله ورته وای وای ورته لا املک لنفسي ز اختیار نه لرم د پاره د ځان خپل نفعا د ګټي ولا ضرا او نه د ضرر الا ماشاء الله مگر کیږي هغه څه چې الله یو غواړي کیږي هغه څه چې الله یو غواړي استثناء منقطع ده کنه معنی به دا سم کی نو دا شوخه دغه رنګ صورت جن هغه یو کم دیر شمه سپاره دا کې تاسو راځته هغه ته بیا لاړ شي یو وشتم آیات پای کراو باسي 21 نمبر آیات مندم کا ها قل ورته وایا انی لا املک لکم حالته کوئی ځان د پاره مې نشته وا اوس ورته وای انی لا املک لکم یقینا زه اختیار نه لرم ستاسو د پاره ضررن د ضرر در کولو ولا رشدن او نه د خیر او د ګټي زما سي اختیارات نشته د قتل تاسو لا داسې فائدې راوړم او ګټي او تاو د عذاب درنه لري کوم ضرر درنه لري کوم مصیبت درنه لري کوم دا زما اختیار نشته د پیغمبر وای دا به الله لري کوي اوس وای دا څه شی دی بریلیان وای مختار کول څه شی مختار کول نه مختار کول عقیده خو نشته کنه دا الله تعالی لوی نبی سوک ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مختار کول نه دی مختار کول نه دی اختیارات سره نشته دی د اولوہیت او دغه ربوبیت اختیارات د الله تعالی سره دي ښا دغه رنګي د ابراهیم علیه السلام ګوره ابراهیم علیه السلام هم لوی نبی دی کنه څنګه دعوت ورکړو تاسو کړ دي دعوت انداز ته وګورئ اذ قالوا لقومهم کله چې وی د خپل قوم ته ان براء منکم یقینا موږ بری یو بیزار یو تاسو نه ومما تعبدون من دون الله او داغه معبودان نه تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه کفرنا بكم موږ انکار کو د عقیدې تاسو نه خپل پلار ته ویلې ابي لاستغفرن لك وی زبا بخنه غواړم تا د پاره پرستو ته سوی و ما املک لك من الله من شيء او زه اختیار نه لرم ستا د پاره من الله پوښوي د الله د طرفنا سګټه در کولو یا د عذاب د فکولو من شي هیڅ قسمه هیڅ قسمه واک او اختیار می ګورشته نه بابا خدوا برته کومه ده دا خو شو په نظام تکوینی کې اختیارات چاته دي پیغمبرانو ته هم نشته دي په نظام تشریعي کې هم اختیارات پیغمبرانو ته نشته دي ښا الله تر طرف راځي سورتی یونس پنځلسم آیات وګورئ سورۃ یونس پنځلسم آیات یولسم سپارخه قل ما یکون لی ان ابدله وتوایا نشت ندی ممکن مالرا چې زه بدل کم دا قران من تلقاء نفسی د خپل ځان د طرفنا ان اتبع لتابدارینکم الا ما یوحى الی مگر دا چې وحی کیږي ماتا دا کم قانون چې راغله په دې قانون کې ترمیم تغییر تبدیل دا زما اختیار نه ده خدای ما دې اختیار نه قصه بهر د پدې کې نظام تشریعي کې هم د دوی اختیارات نه دي دوی چې کومه خبره کوي هغه د چا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هغه د وحي نه وي د وحي نه بغیر دوی بل خبره نشي کولی تاسو پوه شئ کنه نو دا وګوره ابراهيم خليل الله ابو الانبياء دی او زمون د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دی خو د دواړو نه په نظام تکوینی کې اختیارات آزادانه شته نه نظام تشریعي کې شته دی بلکې دا ټول د الله تعالی تابع دي نو متصرف تاسو بداوي المتصرف هو الله متصرف څوک دی یو الله تعالی دی بل څوک نشته دی ها راشي دا بل خبره چې د الله نه ما سوا څومره معبودان دي هغه هم څه تصرفات اختیارات کارونه مارونه نشي کولای ښا چې څوک دی علاقې متصرف شي دا نشي کولای ښا سوره الرعد او باسي شپاړه سمات سوره الرعد په 14 سمه شي پارا کې دي او شپاړه سمات ښا 16 نمبر آیات الله تعالی چیلنج ها سورۃ رعد وګورئ ها اسه یاد د ډیر وګړي چې سره ټول ترجمه کوي بیا ډیر وخت لګي قل ورته وای افت تخستم یا تاسو جوړ کړی دي من دونه ما سوا د الله تعالی نه ها اولیاء کارسازان معنی به کارسازان کوي لا یملکون لانفسهم دا چې کوم تاسو عبادت کوئ او د خدای بندګانو د کومه چې مدد غواړي لا یملکون لانفسهم دوی نه اختیار نه لري د ځان د پاره ضرر د ضرر ولا نفع د ګټه د ها نفع ولا ضرر نه د نفع ولا ضرر نه د ضرر د د ځان د پاره د ګټي او د تاوان مالک نه لنه تلا ته د ځان د پاره د بیل غواړي کنه نو هغه هغه د توي سورته جن وګورئ پاره کې چیلنج ورکړي ښا نه سورت اسراء سورت بنی اسرائیل 56 نمبر آیات سورت 15 سپارہ سورت اسراء بنی اسرائیل 56 نمبر آیات ګورئ ها الته څه چیلنج دی قل ادعوا الذین ورتوی قل ورته وای ادعوا الذین مدد غواړی دا کسانو ته ان زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من دونه غیر د الله نه فلا یملکون کشف الضر عنکم نو هغه اختیار نه لري د لری کولو د تکلیف تاسو نه ولا تحویلا او نه بل طرف ته د اړولو نه دار نه دا کولې چې مکمل ختم کی انی دا کولې چې ستانه واخلې په ګلخانه کې دي دا نشي کولې ښا دا د الله نه ما سیوا د بل چا په اختیاراتو کې نشته دی تاسو پوه شئ په دې باندې دغه رنګي سورته فرقان وګورئ سورته فرقان اتلسم اولسم سفارت ختمیږي اتلسما اتلسما چې ختميږي په دغه ځای کې شروع کیږي درې آیات وګورئ هغه کې سم بنیاد او باسي په تصرف د بل چانيشته او د تصرف ته یو الله دی څنګه وای درې آیات مرو باسو واتخذوا من دوني او دوی نیولې دي غیر د الله تعالی نه ها نه ضرر ولا نفع نه د ګټه ولا یملکون موتا او نه اختیار لري د مرګ ولا حیاتا او نه د ژوند ولا نشورا او نه د دوباره را پاسولو دوباره را پاسولو اختیارات نشته لخوا په خو به قصې کې دي کنه په کلو کې کلو کې ولا قصې وی موږ نه په خپل باندې کوله اغا پیر عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لوی عالم او لوی پیر تیر شوی دی وی چې هغه د ترور د 1200 کال زړه کیشته ډوب شوی و او خلک پکې ختم شوی او چې رورا بډای بناسته واده دغه په غاړه به جړه دا وغه رااله او بس هغه راغه د ورته وی چې یار دی ورته وی چې دا پریا دی ورته کوی چې ولې جاړي دا چې شروع شوې بیړۍ د تراهو باسلا اډو کې او پوستونه سره یو کړلو کړي چې کوم له دوباره جوړ کړ الله وای لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورن نه د مرګ نه د ژوند نه د دوباره را پاسول اختیارات د دې په لاس کې شته نشته دی اولیاء دی لولی بزرگان دی دروغ په سم جوړوي صحیح شو سورته دغه کې سبا کې وګورئ سورته سبا کې هغه کې بیخي اختیارات ختمه 22مه سپاره کې سورته سبا له 22مه سپاره دا او 22م نمبر آیات ته ښا قل ادعوا الذين ورته وایرا مدد غواړی دا کسانو نه ځانتم چې تاسو ګمان کوئ من دون الله د غیر د الله نه تاسو لاغي مبارک عقیده ده هغه هغه نه وغواړی د مدد ته وغواړی لا یملکون خدا واوري چې اختیار نه لري مثقال ذره خیال مو دی مثقال ذره په وزن د یو ذری په سماوات په اسمانونو کې په اسمانونو کې د ذری اختیار نشته نو نو چا به وی چې نه پزمکه کې خو به یي نو وی ولا, ولا فی الارض او نه پزمکه کې پزمکه کې د ذری اختیار نشته نو چا وی نه مکمل اختیار خو نشته دی خو لګ لګ برخه خو وسره شته کنه نو وی وی و ما لهم او نشته دی دوی لره فیهما په دې ځمکه او اسمان کې من شرکن صبرخه صبرخه هم پکې نشته چې لګ ډیر کارې پکې کړي شریک شوی پکې نه نه اغم نه دی چاوی چې نه د الله سره به پکې سم مدد کړي په خپل شراکت پکې نشته لري حکومت به کړي نو الله وی وما له نشته د الله تعالی لره منهم د دوی نه من ظهیر سوک مددگار سوک ماوینم نشته لري چې د الله سره معاونت کړي دي تعاون ورسره کړي تعاون معاون ولم نشته لري د دوی هیڅ اختیارات نشته لري هیڅ اختیارات نشته لري نو دغه په دې دغه کې ورته دا ثابت کړه چې باطل معبودان چې څومره تیر شوی دی او خلکو دا عقیده لري دي چې یاره دې دا تصرف کوي دې دا تصرف کوي دا تصرفات نشته دې تصرف المتصرف هو الله تعالی متصرف یو الله تعالی دې فقط بالکل بل څوک نشته لري خانو رایتونه په دې باندې ډیر دی بیا به ځان لګوري ښا بل دا خبره و چې ناش معبودان خو متصرف نه دي خو خلکو کې به څوک متصرف نه که عابد سړی ډیر دیندار سړی پوه شوې اقاری چې کیسه کوي کنه بلوچستان کې جمعات ته لوي تبلیغیان وای چې بیا کله لاړو هغه یو ګډا ته وای دغه وکړو هغه ته مونږ مونږ خو له هغه په لوسپیکر باندې اعلان وکړو چې خلکو راشي جمعات ته پیغمبران راغلي مو هغه امیر ته بتوي چې غلې څه د خدای باندې دا سوای پیغمبران نه یو مونږه چې تم پکې نه پیغمبر خو شي دومره عبادت کې ولا نو دلته کې دا وای چې مطلب معبود خو له ټیک تاغه باندې خو عابد ډیر دیندار سړی د ډیر عبادت کوي داغه هم څه تصرف او واک او اختیار وی کې باندې نه وای دا غم نشته که انس یو که جنی هر څوک چې که عابد یو که معبود اختیاري نشته سورته مائده اوس به بیا تعمیم شروع کی ښا شپږم سپاره کی ول سمایات ښا سورته مائده شپږم سپاره ده ول سمایات کی مخکې خو څوک خاص خاص یادول چې دی نشي کوله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم کله یادولو کله بل ابراهیم علیه السلام یادولو کله چې کوم دنه د نور معبودان یادول اوس به من هیڅوک نشي کوله هیڅوک نشي کوله صحیح شو قل ورته وایا فمن یملک من الله ها رستو پایات کې راځي فمن یملک من الله نو سوق واک لري من الله دې طرف د الله نه شي اند یوسیز ان ارادا کشرت اراده کی الله تعالی ان یهلک المسیح ابن مریم چې مړ کی مسیح ابن مریم ومن او هغه څوک په الارض جميعا چې پزما کې دی ټول پټولا و امه او مور داغه ومن په الارض او هغه څوک چې پزما کې جميعا ټول پټولا ټول الله تعالی مړ کین نو څوک شته دا استفهام انکاری یعنی هیڅ څوک نشته دی چې دا الله د دې عذاب دفاعو کې ښا دا څوک نشي کولای خبر الله تعالی د عذاب دفاع څوک نشي کولای سورت انعام دې پسې سورت ته خاص سورت انعام و مسی پارا کې په دې پسې سورت ته ولسم آیات کې الته وي ښا ولسم آیات وګورئ همون ته ان یمسسک الله کچرته در اورس ی الله تعالی تا تا بذرن کم تکلیف فلا کاشف له نو نشته د لری کون کې د دې تکلیف الا هو مگر مغا الله دی یو الله تعالی د الله نه بغیر څوک تکلیف لری کون کې نشته رخه هم کتو سورت یونس وګورئ 107 نمبر آیات یو سل او وم آیات سورت یونس وګورئ یو لسمه سپاره ده یو لسمه او مریدو و ان يمسسك الله بضر ورسيتا تعالی تعالی کم تکلیف فلا کاشف له نو نشتر لري کون کې دغه تکلیف الا هو مگر یو اغه الله دی و ان يردك بخير او که چرته اراده وکړي الله تعالی تا ته د څه خیر او څه ګټې څه فائدې فلا راد لفضله نو نشته دی واپس کوونکې فضل د الله لرا چې څوک وایي چې نه نه الله پاک د تداسي اراده کړې ده خدا و مانه ونه مو پوه شو کنه ما دې نیم تکوي ته مانه جنت ته لاړ شین ته مال ته بخود ولاړې پوه شو دا څه قصه ده دا د الله تعالی په اختیاراتو کې دا هر څه دا په اختیارات د الله کې سورت احزاب قل ورته وایا من ذل الذی سوکتی هغه کس یعصمکم چې بچ بکی تاسو من الله د الله نه ان اراده بكم سوءا کچرت اراده وکي الله تعالی پتا سبحانه ته کم تکلیف الله کم تکلیف در رسي نو تا بتا بسوک بچ کی او اراده بكم رحمتا یا اراده وکي الله تعالی تاسو ته کم رحمت رسول نو سوک ته واپس دی کی ها دا کار نشي کولای نو تصرفات ټول د چا شو د الله المتصرف والله متصرف یو الله تعالی دی بل څوک تصرف چې کوم دنو هغه په دې نظام کې نشي کولای ښا د دې لپاره دغه الفاظ هغه استعمال چې تاسو لیدل دې لپاره نور الفاظ هم په قران کې راځي لکه لفظ د اغنا بکل راځي ها ما اغنا عنه ماله وما كسب سوک نشي لري کوله لفظ د خلق په راځی پوه شوی چه الله تعالی پیدایش کوي بل څوک یې نشي کولی ارونی ماذا خلقو من الارض څوک دي ماته وښایه کنه چې په ځمحه کې څه پیدا کړي نشته دی نفي د امر برازي ليس لك من الامر شيء تا سره سه اختیار نشته دی سو واک نشته دی دغه رنګ لفظ د نفي او د ضرر برازي و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم دا الفاظ بټول لازم د دې بټول مطلب دای چې الله تعالی متصرف دی او د الله جل جلاله نه غیر بل څوک متصرف نشته دی او درې غټ عنوانات بیان کړل چې د الله جل جلاله نه غیر متصرف پیغمبران ندي د الله جل جلاله نه غیر معبودان متصرفین ندي د الله جل جلاله نه غیر عابدان یو کار څوک وي متصرفین نه دی اختیارات ور سره نشترخه نن تاسو بنیادی خبره توحید ذکر توحید تعریف څه دی د الله سره د شریک عقیده نه لرل خو شي دا عقیده لرل چې الله سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې او نه په حقوقو کې حقوق ټکي به سره وایي حقوق څه دي دا غي عبادت دا چې په موږ تاسو لازم کړی دا دا حق دی دا نشته دی دا مو ذکر بیا دا غي نه پس تاسو وی چې ردی په مقابل کې شرک ته شرک برخه ورکا شرک برخه ته ویل کیږي برخه ته برخه ته لمونځ به ته برخه وای او دغه ته ویل کیږي او اشراق وای چاته برخه ورکول د الله په ذات کې چاته برخه ورکول چې څنګه الله قدیم دی ذات بل څوک دی دا الله ته د الله په صفاتو کې چاته برخه ورکول څنګه چې الله خالق ته دا څه پلانیم کار کولی شي خو شوي دا د الله په صفاتو کې شرک دی دا الله په حقوق کې چې څنګه عبادت سجدا الله ته کې دي چې دا څه پلاني تم کې دي چې نعوذ بالله دا ټول څه دا شرکونه دي ښا دي ته شرک ویل کیږي بیا دغه شرک او ما تاسو ته وی چې په څو قسمه او په څلور غټ قسمونه شرک فی فی العلم شرک فی الدعاء شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی العبادت دا څلور قسمه په ابا په علم کې د الله سره څوک شریک ول یعنی د الله د علم او د علم کا ثابت ول په تصرف کې د الله سره څوک شریک ول په عبادت کې د الله سره څوک شریک ول او په دعا کې د الله سره څوک شریکول تصرف معنی قدرتونو کې بیا دا شرک په علم د دې د رد لپاره د قران کریم کم طرز دی نو یو الله ته علم ثابتای په لفظ د عالم سره په لفظ د علیم سره په لفظ د اعلم سره په لفظ د شهید سره په لفظ د سمیع سره په لفظ د خبیر سره په لفظ د بصیر سره دا قسمه الفاظ چې قران کې راځي ته په هجر الله علم ثابتای چې الله عالم الغیب دی الله عالم الغیب او بیا دا غینه ورستو مونږ یو مثال دا غی پیش کو بیا دا غینه ورستو په مخلوق کې هیڅ چا سره علم غیب نشته دی فرشتو سره نشته دی سبحانك لا علم لنا غیب سره نشته دی خا پیغمبرانو سره شته دی نه پیغمبر په خپل وای لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ما ته ګوره غیب نه معلوم خا پیغمبر تعالی وای ته اعلان وکړه صحیح شو دغه رنګ دغه تشته دی جنات تشته دی نه نه فلما خر تبینت الجن الله كانوا يعلمون الغيب جنات ته غیب معلوم ولې پیدا کارونه کول نه دی معلوم ورته خا معبودان چې څومره تیر شوی دی په مخلوق کې هغه ته علم هغه ته غیب معلوم نه نه هغه په قیامت تورس پله وای وای ان كنا عن عبادتكم لغافلين مونږ ته پته نشته تاسو زموږ عبادت کړي مونږ به خبر یو نشته ورته علم نو فرشتو ته نشته دی پیغمبرانو ته نشته دی ها جناتو ته نشته دی معبودانو باطلو ته نشته دی او مخلوق کې هیڅ چاته نشته دی دا ټول د پنځه واړه نه پیدا ته وکړي عام خاص هر څه نه پیدا بیا دا غي نفس تصرف شو الله تعالی متصرف ته کارونه جوړون کې نظام چلون کې تکوینی او تشریعی سوک ته الله تعالی دی لفظ د ملک ته علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض دا ټول اختیارات تابع ها دغه شانت لفظ دغه د ملک ته عند ملک مقتدر لفظ ولی دی ها لفظ د ولی دی امت تخذ من دون اولیاء فالله هو الولی اغه الله تعالی کار ساز د کار جوړون کې الله تعالی دی دا وشو خدا خو الله دی دا الله نه غیر نور څوک دی نه نشته دی قران به څنګه رات کی دی قران طرز به پکې څنګه قران به ته وای پیغمبرانو سره اختیارات نشته دی پیغمبران څنګه وای الله ورته وای وته وای چې لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا هیڅ اختیار نشته دی ګوره ښا پوه شئ دغه رنګ الله تعالی ورته وای دا ورته وایا دغه رنګ پیغمبر وای او بل لکه ته انی لا املک لکم تاسو لپاره امر سره نشته د ضرر ولا رشد خو شوي تاسو د ضرر او نفع مالک زنی مبارک دغه رنګ ورته په نظام تشریعي کې به نشته چې د قانون تاسو ته بدل کوم قران کې د خپل طرف نه اختیارات چلو چې دا په کې د خیر ترمیم ترمیم نشم کولای خوشی ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی دا اختیار عمره ته نشته بل پیغمبر ابراهیم علیه السلام وو پلار ته وای و الا املک لك من الله من شيء ما سره ګوره بابا اختیار نشته چې الله د عذاب نه بچ دا ټول په دې طرف بیا دا غین او داسې نور پیغمبرانو ته خدا مون مثال په تور باندې پښتو کنه دویم نمبر خ پیغمبرانو سره خو واک نشته دا وشو خنو د مخلوق کې هیڅ چاته نشته ده نو ورته چې نه مخلوق کې د هیڅ چا د اختیار نشته ده په درې مرتبه کې ورته سکړو په دغه باندې ورته رد کړو چې د هیڅ چا اختیارات کوم دغه په دې کې نه چلیږي یم سسک الله بضر فلا کاشف له الا هو صرف یو الله دی دا الله نه غیر بل هیڅ څوک نشته چې تا نظر نو دا د شرک په تصرفم رد شو